وروڼو مؤمنانو ښکاره خبره ده چې د الله جل جلاله ستر نعمت دی چې انسانان یې په دې دنیا کې پیدا کړي او د ژوندانه د ټولو لذتونو او خوندونو څښتنان یې ګرځولي دي او د دې پراخې مځکې خلافت الله جل جلاله وله ورکړی دی نو دا چې الله جل جلاله و انسانانو ته د مځکې واک ورکړی دی د مځکې خلافت یې ورکړی دی په دنیا کې بې شمېره مخلوقات موجود دي لکه پیرانان په حیوانانو کې په سلهاو په زرهاو ډولونه هغو ته یې دا د مځکې واک نه دی وله ورکړی او انسان ته یې وله ورکړی دی او دغه بې شمېره زیات مخلوقات دا د الله جل جلاله په قدرت باندې د انسانانو غلامان دي تاسو فکر وکړئ یو غوی ډیر زور لري اما لیکن الله جل جلاله د انسان غلام ګرځولی دی دا غوی نشي کولی چې د انسان څخه سرکشي وکړي انسان که وغواړي هره معامله ورسره کولی شي همدا ډول اوښ هغ دغسې زور لري او دې ته ورته نور زورور زورور حیوانان شته اما الله جل جلاله انسانان پر هغو باندې واکمن نو برلاسه ګرځولی دی او هغه یې د دوی تر لاس لاندې ګرځولی دی دا د الله نعمتونه دي چې د انسانانو ته یې ورکړي دي خو دا چې الله جل جلاله و انسانانو ته دومره ډېر نعمتونه وله ورکړي دي دا یو کار یې هم ورسره ورکړی دی، دا نعمت یې هم ورکړی دی چې د ژوندانه طریقه یې ورښولې ده چې ته په ژوند کې کم اصول برپایه کې څنګه ژوند وکې نو ستا ژوند د خوندونو ژوند دی ستا ژوند د سردارۍ ژوند دی ستا ژوند د دنیا او د آخرت د ګټو ژوند دی دی هم الله وښوله تاسو فکر وکړئ په دنیا کې هر چیرې چې کورونه اوسېږي هر چیرې چې مور او پلار دي هر چیرې چې انسان خپله دی ټول عمر په دې فکر کې دی چې داسې ګام زه کښېږدم چې په هغه کې زما تاوان نه وي بلکې په هغه ګام اخیستلو کې زما ګټې وي د خلکو سره داسې برخورد وکړم چې خلک ما ته ښه ووایي او په دې برخورد کولو سره زما د دنیا یا د آخرت ګټې وي دا خلک مسلمانان وي که کافران وي دا عقیده لري کافران هم داسې کار نه کوي چې د دوی تاوان په خپل فکر سره ټول انسانان په دې لټه کې دي که مسلمانان دي که کافران دي که ځوانان دي که سپینږیري دي ټول په دې فکر کې دي چې څنګه یوه داسې لاره اختیار کړو چې د هغې لارې په اختیارولو سره زموږ د دنیا او د آخرت ګټې وي داسې سړی به مو نه یې لیدلی چیرې یو ځای چې یو کار یې کړی یو چا ورته ویلی چې دا کار ولې کوې ده ورته ویلي دي د دې دپاره چې زه ځان ته تاوان ورسوم هېڅوک داسې کار نه کوي او نه به تاسو لیدلی چې دی دې په دې پوه چې دا دې زما تاوان دی او بیا دې هم وکړي داسې هېڅوک نشته او څوک یې په دې پوه چې واقعا په دې کې زما بې عزتي ده او دی دې کار وکړي داسې څوک نشته نو دا چې دغه لارې چې خلک په کار اچي چې زه د عزت لاره پیدا کم د ګټې لاره پیدا کم د هوسایي لاره پیدا کم د دغه لارې پیدا کولو لپاره انسانان ډول ډول کارونه کوي ډول ډول فکرونه وي ډول ډول لارې او اصول یې پر لاره باندې اچولي وي چې ځان په عزت کې د دنیا او د آخرت ګټې لاسته راوړي د دنیا او د آخرت عزت لاسته راوړي دا د هر چا خوښېږي هر څوک په خپل فکر باندې دا خپل فکر زغلی نو د انسانانو فکرونه ټوله غلط دي د الله د فکر په مقابل کې د الله عز وجل چې کومه تګلاره د انسان په فکر کې ورواچول د الله جل جلاله وینا او قول چې د انسان په فکر کې او د انسان ورواچوي دا د انسان فکر دا د الله جل جلاله د وینا معبر ګرځېږي دغه فکر درست دی دغه فکر څه دی او انسانانو چې په خپله فکرونه پیدا کړي وي یا خپله سوچونه پر لګوي یا شیطان ورښیي یا یې نور قوانین ورښیي هغه ټوله فکرونه غلط دي نو الله جل جلاله دغه حقیقي لاره دغه حقیقي فکر د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ژبه باندې ټولو انسانانو ته ښودلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حدیث ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدنیا حلوه خضره دنیا خوږه ده او دنیا زرغونه ده څوک چې د دنیا ژوند شروع کی د دنیا د نعمتونو څکه کول شروع کی نو ډول ډول خوندونه حس کی او ظاهراً چې د دنیا شو شو کورو شو شو بازارو ته وګوري شو شو باغو ته وګوري دنیا ډېره ښایسته ورته معلومه سي نو دغه انسان د دنیا خوندونه غرق کي دغه انسان د دنیا زیب او ښکلا چې دی ویني دا یې غرق کړي نشه یې کړي خپله لاره ځینې ورکه کړي لکه یو کس چې شراب وڅښي نو د شراب چې دی مست کړي نشه یې کړي نو بیا دی پر سړکانو باندې ځغلي که په خټو کې وخاتی که په لوشو کې وخاتی که سرتور سر و که در خوله ځګان بهېدل دی په دې نه پوهېږي دی په خپل خوند کې غر کې دغه بېعزتي وویني بیا هم شراب څښي ځکه دا د شرابو خوند او د شرابو مستي دی د خپله حاله بېحاله کړی دی نو که چیرې یو انسان حقیقي فکر ونه لري، ظاهراً د دنیا په خوندونو باندې اخته سي، د دنیا زینت او ښکلا ته متوجه سي، دی مست کیږي، خپله لاره ځینې ورکه کړي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و انسانانو ته وایي، و خپلو امتیانو ته وایي، و ای امتیانو، ای انسانانو، تاسو خبر اوسئ دنیا خوږه ده دنیا زرغونه ده د دنیا زیب زینت او ښکلا دا انسان بې حاله کوي د دنیا خوندونه یو څوک نشه کوي خو تاسو خبردار اوسئ الله عز وجل تاسو د مځکې خلیفګان جوړ کړي یاست د دې لپاره فینظر کیف تعملون الله عز وجل ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ الله تاسو په امتحان کې اچولي یاست چې تاسو څنګه ژوند و زندګي کوئ آیا تاسو د دنیا په دغه ظاهري زیب و زینت باندې خطاوځئ دوکه کېږئ او د دنیا په دغه ظاهري نعمتونه چې سته د دې خوندونه تاسو نشه کوي مستیمي او که چیرې تاسو حقیقت ته ګورئ بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوه ستر مهم شیان و انسانانو ته ور په ګوته کوي چې دغه دوه ډېر عمده ټکي دي چې انسان بې لارې کوي دغه دوه عمده ټکي دي چې یو انسان په امتحان کې ناکامه ګرځي یو انسان د دنیا تر ګټو تېروي د آخرت تر ګټو یې تېروي دغه دوه مهم شیان دي چې د الله جل جلاله نه رضایت تاته درکوي الله ستا څخه ناراضه کوي دغه دوه شیان ته په کلکه متوجه سه او ځان ځینې وساته هغه کم دوه شیان دي نبی علیه السلام فرمایي وایي فاتقوا الدنیا واتقوا النساء الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دنیا څخه وبېرېږه یعنی د مال د محبت څخه وبېرېږه د مال محبت دی چې تا په دنیا کې لار ورکې کوي د دنیا محبت دی چې تا د دنیا او د آخرت تاواني جوړوي د دنیا محبت دی چې الله ستا څخه ناراضه کوي تاسو دغه خبر نبی علیه اسلام په دغه وینا کې فکر وکړي او خپل ګریوان ته سر کښته کړي بیا په دغه د خلکو په معاملاتو کې وګوري چې د څونه خلکو څخه د مال د محبت په وجه باندې ایمان تللی دی تاسو دقیق فکر وکړي په دغه معاملاتو کې چې خلک دکاندارۍ کوي درواغ وایي وایي دا شی مې په لس رانیولی دی تا ته په دولس درکوم او هغه شی ده په پنځه رانیولی دا درواغ دی ولې وایي د دې لپاره چې پیسې وګټي د مال سره دی محبت دی یو بیکاره شی پر یو ګراک باندې په اصلي شي باندې خرڅوي ولې ځکه دی د مال سره محبت لري هغه سړی درواغ او دوکې د سختې ګناه څښتن کړي. دا سړی د دوکې کبه کولو د سختې ګناه څښتن کړي. بل سړی به راولاړېږي، پر دغه معامله او درواغو باندې قسم یادوي، د دغه قسم باندې ځان خانیسوي، دا بله ګناه د ده ور د غاړې کېږي د مال په وجه باندې. او بل سړی بیا راولاړېږي په لاره نیسي یو بل سړی قتلوي د قتل باعث مال ګرځېږي بل سړی راولاړېږي د بل چا حق خوري په لاره کې ورته درېږي په زوره مال ځینې اخلي هغه سړی زخمي کوي دوه وروڼه سره جلا کېږي په ویش باندې ګزاره نه سره کوي پر پیسو باندې خوا سره بدېږي تاسو وګورئ ورسئ هر چیرې چې یو مولوي صاحب د خلکو شرعي مسایل حلوي یو چیری یو دار الافتاء وی تاسو ورسی په سل کی پنځه نیوی مسائل د دغه راځی چې په پیسو سره دا وای دا زما باغ اخستی دی نه راکی بل وای زما باغ تر اسکیدلې دی بل وای چې لازما په سره دا وا کړه دم زکه زما ده بل وای زما پر د پیسې باندې دی نه راکی زما د پلار څخه دوا سره پاتې سوی دی یو نیم دی اخلي ماته نیم راکی ټول دا ویل دی لپاره او دغه خلک چې بیا دا دغه دعوې مولوي صاحبانو ته راوړي دا په دې خاطر باندې نه چې دوی د الله څخه ویرېږي دین د دین پوښتنه په دې خاطر باندې نه کوي که چیرې دا زما حق نه و زه نه غواړم بلکې د دې لپاره چې دا دین یو وسیله وګرځي دین د دا ځان لپاره یو واسطه د کامیابۍ وګرځي تاسو وګورئ هر چیرې چې یو څوک مولوي صاحب ملامت کړي دی وایي دا مولوي صاحب په مسله نه پوهېږي د مولوی صاحب دا بل شناخته دی دا دا بل قریب دی دا بل پیسې ورکړه ده دا ولې دا خبره کوي ځکه خو ده د دین نه دی پکار ته د دې لپاره پکار دی چې په دې قرآن او په دې شریعت باندې خپل مال وګټې د دې لپاره نه دی پکار چې دی په دې دین سره الله راضي کړي چې الله که چیرې دا مال زما حق نه زه نه کوم ما ته چې هر عالم ووایي زه نه کوم ځکه خو زما غاړې بندې شي دا خلک چې د دین څخه دومره بېدینه کړي دي دا چشته دا د مال محبت دی او همدا ډول د خلکو مابینځ کې چې قتلونه سوي د خلکو د مابینځ جنجالونه دعوې رامنځته سوي دا ټوله مال دی دا شیان دا یې څو دانې نمونې مثالونه ما تاسو ته وویله تاسو دقیق فکر پکښې وکړئ څومره انسانان دي چې د مال محبت د ایمانه لرې کړي دي او څومره انسانان دي چې الله ځینې ناراضه سوي دي د مال په وجه باندې نو دا عمده ټکي دي ځکه نبي علیه السلام اوله دا خبره وکړل چې انسانانو دنیا خوږه ده دنیا زرغونه ده د دنیا خوږوالی زینت او ښکلا تاسو مستوي تاسو د لارې بې لارې کوي مګر خبردار اوسئ الله تاسو د مځکې خلیفګان جوړ کړي یاست د دې لپاره چې تاسو ته وګوري چې څوک د الله پر لاره باندې ځي او څوک د نفسو د شیطان پر لاره باندې ځي او څوک چې په دنیا کې خرابېږي دوه عمده شیان دي نبي علیه السلام اول شوی فتقو الدنیا د دنیا څخه وویریږي د مال محبت څخه وویریږي څومره مشکلات چې ما یاد کړل که چیرې یو سړی فقط د مال محبت د زړه وغورځي مال نه مال چا مال وړی دي د قبر ته داسې کسان خو لا ما ډېر لیدلي دي شخصا چې دا مسایل یې ما ته راوړي دي دعوې د اویاو کالو وي د پنځه اویاو کالو وي د اتیاو کالو سپینږرې وي نور نو د ده د ژوند ثمره ټوله ختم یې هغه ارزل العمور هغه تر ټولو کمزور کمزورترین د ژوندانه حالت چې بیا هم د یو چا سره پر لس لکه روپۍ دعوا وي نو دا سړی حقیقي د اجل نیټه خو الله ته معلومه ده مګر په ظاهر د عقل باندې که سړی ورته وګوري د دنیا هغه اسباب و وسایل چې الله پیدا کړي دي په دنیا کې چې عادت د خلکو دی په داسې مثال باندې نور نو د مرګ تیاري ده بیا هم د یو چا سره دعوا پر لکړه باندې هم روان وي، پښې یې خوږېږي هم روان وي، په رخشه کې هم ځي، خو دعوا ګټي، لس لاکه روپۍ یو رقم په ځان پسې لیکي، خوري خو یې بل څوک، ما زړه یې په ځان پسې لیکي، دا د مال محبت دی. همدا وجه ده چې نبي علیه السلام وایي فاتقوا الدنیا، اوله یې دا خبره کړې ده چې دا دنیا د ډېرو مشکلاتو په دنیا کې ډېر انسانان چې د دین څخه لرې کېږي، په دنیا کې ډېر انسانان چې بې ایمانه کېږي، قتلونه کوي، نارواوې کوي، ګناوې کوي، قسمونه اخلي، درواغ وایي، د دې ټولو اول لامل د مال محبت دی. که څوک د مال محبت وایسته کړي چې زما په تقدیر کې یو څه وه، هغه به ماته رسېږي، وږی نه پاتېږم قطعا. تاسو وګورئ تاریخونه مطالعه کړئ کتابونه د تاریخ وګورئ د سپین ږیرو څخه پوښتنه وکړئ وا ستاسو یو ورځ یو ځای لیدلی دی چې یو سړی د لوږې مړ سوی یا یو کور دې د لوږې تباه سوی داسې نسته خامخا الله رزق وله ورکوي ځکه الله په قرآن کې فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها نسته یوه دابه دا به څه ته وایي؟ کل ما یدب علی الارض هر هغه شی چې مازې پر مځکه باندې حرکت کوي که انسان وي که پیری وي که مرغۍ وي که میږی وي چې حرکت کوونکی شی وي هغه ته الله جل جلاله خامخا رزق له ورکړي الا علی الله رزقها مګر پر الله یې رزق شته علا کلمه د الزام د پر الله هیڅ لازم نه دی مګر دلته الله د علا لفظ د دې لپاره ویلی دی چې داسې لازمي رزق له ورکړي لکه چې پر الله لازم وي که څه پر الله هیڅ نه دی لازم نو دا د الله وعده ده نو که چیرې سړی د مال محبت وباسي د دې ټولو ګناو څخه په اول ټک باندې خلاص شي نبي علیه السلام دوه عمده ټکي شي وایي فاتقو الدنیا او بیا وایي واتقو النساء د ښځو څخه وویرېږي د ښځو زیب و زینت د ښځو بازارو ته راوتل او د ښځو عیاشي د ښځو ازادي دا د ټولې دنیا د دنیا او د آخرت هلاکت سبب دی کله چې مسلمانان په دنیا کې واکمنان وه په دنیا کې هېڅ چیرې کافران د مسلمانانو د وهمه څخه ګزاره کولی نه سوای د اروپا څخه امریکایان وتښتېدل په خپله امریکا کې په ځنګلو کې پټ شول د اسلامي خلافت د وهمه څخه هلته لړزېدل لکه غله په ځنګلو کې وسېدل واښه یې خوړل د اسلامي خلافت د وهمه څخه داسی یو دبدبه د مسلمانانو پر درس جهان وه د افغانستان په سطح نه وه دا نږدې نږدې هیوادونه لکه ایران و پاکستان داسې نه وه بلکې دغه د مسلمانانو واکمني پر درس جهان باندې وه پر نورو بر اعظامو ته هم د مسلمانانو دبدبه تللې وه نو کافران په سوونو سوونو کلونه د وهم په حالت کې په غرو کې اوسېدل په ځنګلو کې اوسېدل واښه یې خوړل مسلمانانو ته یې جزیه ورکول مسلمانان پر واکمنان و باداران و امیران و نو بیا چې دوی په ځنګلو کې اوسېدل که په غرو کې اوسېدل په سوونو کلونو دوی پر دې باندې مشوره وکړه چې زموږ د کامیابۍ لاره به څه تر څه وخته به موږ د مسلمانانو غلامان نو دوی څو شیان راویستل اول یې دا شی راویستی چې په مسلمانانو کې د ښځو ازادي د ښځو ازادي چې د مسلمانانو په منځو کې راغله او د مسلمانانو ښځې چې بازارو کوڅو ته راووتلې د نامحرمو ځوانانو سترګې پر دې فاحشو باندې ولګېدلې د دې خلکو څخه هغه د ایماني غیرت په وجدان ځینو دا دوی ثابته کړل او حقیقت هم داسې و همدا وجه وه چې د مسلمانانو په مملکتو کې ښځې راووتلې بازارو ته د ښځو د حقوقو په نوم باندې نارې شروع سولې د ښځو ازادي خلکو ترلاسه کړل د مسلمانانو هغه غیور او هغه همت او د مسلمانانو هغه واک چې پر درس جهان یې درلود یې هغه یې د لاسه ورکړ ورځ تر بلې د ضلالت خواته تلل تلل تلل تلل اوس نو تر داسي د ضلالت تر حالته پورې راوتلي دي چې نن که یو کافر ورسي د یو مسلمان خور تر لاس ونیسي د یو مسلمان مور تر لاس ونیسي د یو مسلمان ماینه تر لاس ونیسي بې عزت یې کړي په هېڅ مسلمان افغان کې دا همت نشته چې د خدای پر لحاظ باندې هغه زما مسلماني غیرت څه سو زما هغه افغاني غیرت څه سو چې زما ښځې ته په میلون روپۍ چا پوړنی نه سو لیدلی نن یو خارجي راځي زما ښځه بیا به کوي بې عزته کوي دا د مسلمانانو د بې پروایي خبره ده نبی علیه اسلام وایي واتقو النساء تاسو د ښځو د ښځو د حقوقو او د ښځو د ازادۍ د ښځو د عیاشي څخه وبېرېږئ دا ستاسو د هلاکت سبب دی دا په دنیا کې هلاکت دی چې ښځې بازارو ته راووتلې ښځو ازادۍ تر لاسې کړلې تاسو دا خپل ښار ته مه ګورئ الحمدلله زموږ ښار یا نږدې شاوخوا ولایتونه الله ډېر ښه راساتلي دي بیا هم د ښځو ازادي نشته تاسو نور اسلامي مملکتو ته ولاړ شئ لکه دا مصر و ایران و کوم و کوم ځای هلته به دا فکر ونه کړي چې دلته ګسرې وخت مسلمان تېر سوی دی که نه دی تېر سوی دا خلک الله ښه ساتلي دي اما لیکن په دغه ښارو کې اوس هم دغه علامې او نښې نښانې ښکاره کېږي چې د ښځې به هم راوسي ولې په کورو کښې د ښځو د ځانو څخه د اروپایانو رواجونه شروع کړي دي د ایرانیانو رواجونه یې شروع کړي دي د پنجابیانو او امریکایانو رواجونه یې شروع کړي دي دا اوله زینه ده په دومه زینه کې به بازار ته هم راوځي نو نبی علیه السلام هغه دوه عمده ټکي موږ ته راوښوله وایي فاتقو الدنیا واتقو النساء دا دوه شیان دي د دې څخه وویرېږئ د مال محبت ته زړه وباسئ او د ښځو عیاشي د ښځو ازادي دا د زړه وباسئ نو تاسو په دنیا کې هم آباد یاست او په آخرت کې به هم عزت ستاسو وي الله وعده درسره کړې ده د الله په وعده کې به څوک مخالفت کوي یو امیر، یو باچا، یو حاکم چې د یو چا سره وعده وکړي، بیا هغه وعده نه ماتوي، وایي ځکه دا زما عزت ته تاوان کوي، دا زما حیثیت ته تاوان کوي، نو زما د شانه سره دا نه ښایي چې د یو چا سره مې وعده کړې ده او وعده بېرته ماته کړم. الله چې ستا سره وعده کړې ده، هغه به چېرې وعده هغه به چېرې وعده ستا سره ماته کړي؟ او الله چې تا ته امر کړی دی چې په وعده باندې وفا وکړه هغه به هغه ذات ته چیرې ستا سره وعده وعده ماته کړي الله ستا سره د دنیا د وعده د عزت وعده هم کړې ده د آخرت د عزت وعده یې هم کړې ده که چیرې ته پر هغه لاره باندې ولاړ شې چې الله جل جلاله د خپل پیغمبر پر ژبه باندې تر تاسو پورې را رسولې وي هېڅ مشکل به نه وي. هر څه مشکلات چې اوس راغلي دي، یا ستا یا په دنیا کې وي، دا د خلکو د اعمالو نتیجه ده. که خلک خپل اعمال اصلاح کړي، د الله عز وجل رحم به پر دې ملت باندې وي، د الله رحم به پر دې انسانانو باندې وي، د الله عز وجل د لوري څخه به تکلیفونه لرې وي د دې انسانانو لپاره. نو همدا وجه ده چې نبی علیه السلام فرمایي وایي فاتقوا الدنیا واتقوا النساء او بله خبره لا دا ده چې نبی علیه السلام چې دا د مال د محبت د لرېوالي خبره کړې ده بلکې نبی علیه السلام کله چې د خندق غذا جوړېده جوړه سوه او یو غټ خندق مسلمانانو کښې د نبی علیه السلام په هدایت باندې د کفارو سره د جنګ حالت نبی علیه السلام دا دعا وکړل اللهم لا عيش الا عيش الاخره نبی علیه السلام وفرمایل چې الله د دنیا ژوند ژوند نه دی یعنی د دنیا ژوند کول د دنیا اسباب او د دنیا عیش و عشرت دا د آخرت په پرتله باندې هیڅ ژوند نه دی حقیقي ژوند، د خوندونو ژوند، دایمي ژوند، هغه ژوند چې د یو سړي زړه خوښ شي، هغه ژوند د اخرت دی. د دنیا ژوند خو تېرېږي، که چېرې ټول عمر د انسان، دا ټوله د دنیا ژوند، که زر کاله دی، که لس زره کاله دی، که اووه زره کاله دی، دا یوه انسان ته ورکړل شي، بیا هم تېرېږي. بیا به هم آخرت چې راځي حساب او کتاب چې راځي دی به دا فکر کوي چې دا اووه زره کاله یا دا اته زره یا الله زره کلونه پر ما باندې تېر سول دا لکه یو آن لکه یوه ثانیه پخوانیو انبیاو کې داسې پېښ سوي دي چې الله زر کاله عمر ورکړی وي یو پیغمبر د هغه پیغمبر د خولې دا وینا ده حضرت نوح علیه السلام ته چې الله جل جلاله زر کاله عمر ورکړی و چې د مرګ ملایکه ورته راغله دوی ورته وویل چې زما خو زر کاله عمر دی هغه ملایکو ورته وویل چې ستا زر کاله عمر پوره سو نو دی یوه خونه جوړه کړې وه د خاشو کوډل نو دوې دروازې یې ورکړې وې ملایکې ته یې وویل چې ته ودرېږه نو د حضرت نوح علیه السلام ووتې د دا خاشو کوډل چې پر دا یوه دروازه را ننوتې پر دا بله دروازه ځینې ووتې ول بس د دنیا ژوند همدومره قدر و ما دا داسې محسوسه کړل لکه زه چې پر دا یوه دروازه را ننوتلم او پر دا بله دروازه ووتلم دا زر کلونه داسې تېر شو نو زموږ دغه کمزوری ژوند د اویا اتیا کاله عمر هغه هم چې پنځلس کاله او دیارلس کاله په ماشومتوب کې تېر سي چې هېڅ یې په توان نه وي تر پنځوس کالو تر شپېتو کالو چې تیر سو بارونه بیا نا جوړی دي یو ورځ ځنګنونه خوږېږي یو ورځ پښې خوږېږي یو ورځ سر خوږېږي یو ورځ تبی هغه ژوند هم پر ژوند باندې نه دی حساب د دغه څو کالو ژوند لپاره تاسو بیا عزتۍ و بې ننګۍ پر ځانو باندې وړو د الله مخالفتونه د الله نه رضایتونه وړو نو دې ژوند ته به څنګه ژوند ووایو نو د نبي علیه السلام خبره درسته ده چې نبي علیه السلام اللهم لا عیش الا عیش الاخره او بله خبره دا ده چې دا ټولو انسانانو ته معلومه ده چې انسان تر ابده پورې پاتېدلی نسي هغه یو سالک وایي اګر دنیا تا قیامت پاینده بودی ابو قاسم محمد تا قیامت زنده بودی که چیرې دنیا تر قیامته پورې وایي په دنیا کې یو څوک تر قیامته پورې پاتېدلی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به تر قیامته پورې ژوندی وای هغه هغه هم د دنیا څخه رحلت وکړي هغه هم هغه ته هم وفات راغلی نو تاسو وګورئ هیڅ چیرې به نه ووینئ چې یو سړی به تر قیامته پورې ژوندی وي حتما به مري او تر مرګ نه وروسته به قبر ته ځي قبر دا نه معنا چې خامخا به دغه لحد وي او دغسې به خاورې پسې لوېږي او دغسې به شنختې پر درېږي یا به بیرغونه پر درېږي هر چیرې چې یو څوک مړ سو که دریاب کې مایانو وخوړ یا د مایانو نس د ده دپاره قبر دی که زمري څیرې کې ویې خوړي هغه د ده دپاره قبر دی او که بار یوړي ایرا ایرا سو ارچیری چې دا ایرا پرتا و هغه د لپاره قبر دی نو د انسان لپاره خلاصون د قبر څخه نسته د انسان لپاره خلاصون خو نسته نبی علیه السلام و ټول انسانانو ته وایي چې د دنیا ژوند خو تکه که دې چېرې د الله عز وجل پر طریقه باندې کړي وو نو ستا به کامیابي په برخه وي او که دې د الله پر طریقه باندې نه وو کړي بدبختي به دې په برخه وي ځکه وایي چې ته چې کله قبر ته ځې ستا سره درې شیان ملګري وي دا حدیث حضرت انس رضی الله عنه روایت کړی دی نبی علیہ السلام فرما یتبع المیت ثلاثت اهله وماله وعمله فیرجع اثنان ویبقى واحدا یرجع اهله وماله ویبقى عمله نبی علیہ السلام فرمایي وای هر څوک چې د دنیا څخه د آخرت په لوري ځي درې شیان ورسره وي درې ملګري ورسره وي مال د نه ورسره وي او د ده کورنۍ و قریبان ورسره وي او د ده عمل ورسره وي کله چې دی په قبر کښې کښېښودل شو مال او د ده قریبان دا بېرته ځینې راځي د ده عمل ورسره پاتې شي د قریبانو ګټه ده ته نه رسېږي او د مال ګټه ده ته نه رسېږي ده ته چې ګټه رسېږي هغه یوازې د عمل رسېږي په یو بل حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې په قبر کښې یو کس کښېښودل سو نو چې د هماغه قربان ځنې ولاړه دی به که چیرې نیک عمل و وسر ته به یو ډېر ښایسته شکل وویني یو ډېر ښایسته صورت به وویني دی به غږ باندې وکړي ورته وبه وایي چې ته څوک یې زه په داسې بد حالت کې راګیر سوی یم تکه توره تیاره ده پردېسي ده، ناامیدي ده، د قریبانو څخه جلا سوی یم، بیا مې امید نسته چې بېرته قریبانو ته ولاړ سم، بلکې د هیڅ انسان سره یو ځای کېدلای نه سم. ته څنګه ښایسته شکل یې، څنګه ښایسته صورت یې چې زما و سر ته رالې، هغه ښایسته شکل او صورت به د ده سره خبرې وکړي. وایې زه ستا هغه نیک عمل یم چې تا په دنیا کې کولم او هر څوک چې نیک عمل کوي د هغه کس به دغه انجام وي چې په قبر کې د دغه وحشت په حالت کښې کښېښودل سي دغه د لغتو د پردیسي د یوازیوالي په حالت کښې کښېښودل سي نو د ده دغه عمل به په یو نیک صورت اغوستل کېږي او د ده سات به ورتېروي دغت ته به یې نه ورکوي د عذاب څخه به یې ساتي د پردیسۍ څخه به یې ساتي بلکې تر هغه وخته به ورسره ملګری وي تر څو چې دی جنت ته ځي او که چیرې هغه کس بد عمل و نو په یو بد شکل او یو بد صورت باندې به دا عمل درته ښکاره سي د ده وسر ته به کښېنه او کښېنول سي او دی به ورته ووایي چې ای شکله ای بد صورته څوکه ته څوک یې چې زه په داسې بد حالت کې یم د دغت او د پردیسۍ په حالت کې یم د قریبانو څخه جلا سوی یم بلکې د ټولو انسانانو څخه بېل سوی یم بیا زما د دې تمه او امید نسته چې دنیا ته ولاړ سم نو ته زما دغه د یوازیوالي د دغه دیغت او د خوابتیا په حالت کې زما و سر ته ناست یې نور ما غمګینه کوې او نور ما زیروې وځوروې هغه بد شکل او بد صورت به خبرې ورسره وکړي وایي زه ستا هغه بد عمل یم چې تا په دنیا کې کولم نو نن به زه ستا سره در سره یم هر څومره تکلیف چې تا ته رسېږي زه به یې رسوم د هرې خوا چې یو عذاب راځي زه به یې پر تا مسلطوم تر هغه وخته پورې تر څو ته جهنم ته غورځول کېږي دا د نیک عمل او د بد عمل نتیجه ده نور نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې بیخي ډېرې دي د انسانانو د لارښوونو لپاره د الله جل جلاله لخوا راستول سوي لارښووني د انسانانو لپاره بیخي ډېري دي معقولې معقولې لارې دي هیڅ یوه داسې لاره نه ده چې عقل یې نه مني او نه داسې لاره سته چې پر انسان باندې ظلم و تېری وي ټولې د خوښۍ لارې دي د خوشحالۍ لارې دي هوسا لارې دي معقولې لارې دي اما اختیار یې د انسانانو دی چې انسانان کومه لاره خوښوي دغه د بدبختۍ لاره خوښوي